چاغه چې نو منلې ایب الله تبا برباد کل واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا مقابله به همیشه مالدار خلکو کولا قال الملو من قومه سردارانو هر یو نبی دغه आवाज کوي یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره په ټول ناول واقعا د حضرت نوح علیہ السلام ذکر کوي لقد ارسلنا نوحا الى قومه تاکي سره لګري موږ نوح عليه السلام خپل قوم ته ولكني رسول من رب العالمين لیکن زه پیغمبر ما ده طرفا ده رب ده مخلوقات ابن کثیر ذکر کئی یجوز مد الرجل اذا جائل مکانه یو سڑے خپل مدہ کولی شي کله چې خلق دا غد مقام نه خبر نه ایا تاسو نه آشنا غنی دا خبره چې راغی تاسو ته نصیحت طرفه درف تاسو نه علا رجل منکم په سړبان تاسو نه لینذرکم دی پارا چوی رہی تاسو ولتتقو دی پارا چې ځان بچ کړي شرک نه غر کړ مونږ هغه کسان چې درو جنتیای کړی وه زمونږ په آیاتونو باندې او دا داسې لنډه خبره نه وه چې نوح علیه صلات و سلام مسله بیان کړه او هغه انکار وکړو بس خبره ختمه نه بلکې دا تقریبا نه نیم سو کاله دعوه چلیدلی وو ای انکار کړی وو سوره عنکبوت کې براشي سوار لسم آیات کې چاغي انکار وکړو او فلوی سفیهم الف سنت الا 50 عاما اغي وخت تیر کړو حضرت نوح علیہ السلام یقینا دا یو قوم ړاند و اولاد نخام مودا دویم واقعا ذکر کئی دا حضرت عود علیہ السلام او دلیل نقلی دې د حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام نه چې وګور هغه خپل قوم ته دا مسله بیان کړی دا ویلا دین خاوم مودا آدیانو تملی گلی یو ددینا حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ او یقینا موږ ګمان کوو په تا باندې د درو جنونا دنه تقریبا شپږ زره کال مخکې حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو تلیوانه ته درو جنې نو که نن ما او تا ته د مسلې د توحید د وجې څوک دا وای نو څه خبره ده تقریبا 1924 کې یو سیاه تلو د جرمنی نه هغه چې زه دا ځایونه وګورم نو هغه کله چې زه د ځای ته ورسېدم د حضرت نبی عليه السلام د مقام ته د یو تیل سیلې رااله او بیوش پریوتم کله چې په اوش کې رالم را پاسې دم نو چې می قتل نو تر دې سینې پورې په شګو کې او په خاورو کې پټ شوی مو معلومیږي دا چې اوسم باندې قوم باندې خلق باندې عذاب راځي را دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل لا تدخلوا اماکن هؤلاء المعتدین د دې ظالمانو په کلو چې تیرې گئی نو الا وانتم باکون جاړی مخافت ان یصيبکم ما اصابهم اسنه چې تاسو ته عذاب ورسی کوم چې دای ته رسیدلو چراې تاسو ته يرون کې د طرفه درف تاسو نه ليون زرکم دې د پارا چې و يرې تاسو یعنی دا د تعجب خبره تاسو د ښکاری ناشنا چې پیغمبر تاسو د جنس نه راغی چې تاسو ویری د الله د عذاب نه واذکروا اذ جعلکم خلفاء یاد دې کلا چې وګرځولې تاسو رسو پاتې شي په بعد قوم نوین پس د قوم د نوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بسا او زیاد کئی تاسو په پیدایش په پراخی کی فاسبرو آلا اللہ ویادوئی نعمتون دا اللہ دی زمونږه سا عبادت بکولو زمونږه مشرانو دیر راغلی چی مونږه صرف دیو اللہ عبادتو کو ولی آغا نور خدایان اس نشی کولی جگڑا دا اللہ پا وحدانیت کوا سورہ یهود چې تکړه به درکړي تا لره بعضې مددګاران زمونږ په بدای باندې دا مسلې مه بیانوه نقصان به دل در کی ټکر به دل در کی کټ به در باندې واړی وسم دا وای ته وای چې اولیاء اس نشي کولای وردا خبره مکوا بابا به در باندې کټ واړی په زړونو د دوی کې پردې د پوهې د قرآن نه وفي آذانهم وقرا او په زړونو د دوی کې دی بوج وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده کله چې یاد کې تر استا په قرآن کې یک یوازې ولو علی ادبارهم نفورا اوری دای د شاګانو د دای نفرت کوونکی د دې مسلې نه خو په قران وای اسی اوای توحید کا بیان کې اسم نه وای دا وای چې الله خالق دی مالک دی رازق دی بارانونه وری زمکه اسمانونه پیدا کړی دي دې کې هیڅ کوم خلاف نه کوي دا خو هر څوک مني چې په قران کې توحید بیان کې سپی د خپل مددګاران د وجه د وینا د یو شاعر لیونی نه دای په دا ویل مړه دا خو شاعر دی دا لیونی دی د دې وجه مونږه خپل مددګاران پریدو پیغمبر دی شاعر او لیونی ویل او جګړه په دې مسله کې و ناشنا او ګڼل دی دا خبره چراغ دی تا یرون کی د دی د جنسنا او کافر وی دا دی جادوګر نهایت درو جنا ساحر کذاب دا جادوګر دی او نهایت درو جن نه ګره کاذب نه بلکې کذاب ډیر زیات درو جن دی پیغمبر دی جادوګر ویل او ډیر زیات دروژن ورته وی اجال الالهتا اله واحدا ایا وی ګرځول د مددګاران مددګار یکیو هغه زمونږ لات منات عزا اس نشی کوله دی وی هر څه الله کوي ان هذا لشیء عجاب یقینا دا دی شی عجیبا و دا خو ډیر عجیبه خبره ده ورپسې سوره زمر ګورئ ادي پسې سورته آیت نمبر 45 پنځه سره اختمات سوره زمر پنځه څلوېښتم آیت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کله چې یاد کړی شي نوم د الله یې کیوازې وتنګ شي زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت کله چې ته یوازې د الله توحید بیانې مشرک باندې ډیر بد لګي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې یاد وشي هغه سان چې علاوه د الله نه دي لا صاحب دې خوشاله خوشاله کته وای هر سال لا کوي دا الله نه علاوه یې څوک تعالی سره شي درکولې زړه تنگ شي او که دا وای معین الدین نجبیری زمین و آسما تیری دا وای چې لوی ځوان د دولسو کالو غر کې بیړې راایستلې و دا وای شمس تبریز بابا په ملتان کې نور راکته کړو دا وای بیړی پار لگا دی علی علی دارنګ دا وای یا رسول الله مدد تا د شرک الفاظ وایي اذا هم یستبشرون دا صاحب دې خوشاله خوشاله دی او ګره مسله خو دې ته وایي سمره خوان دی وګورئ دارنګ ورپسې سوره مؤمنه دولسم آیت وګورئ دې پسې صورت دی مشرک دا الله قیامت کې بوي جانم تلاړې ولي سو جواب سورۃ المؤمنون څلوریشتمه سپاره دولسم آیت ذالکم بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم دا د دیو جنا کله چې دعوت ورکړل شوی کی आवाज الله تا نو تاسو به انکار کوئ وایو شرک به تؤمنو او که شرک به وکړي شو د الله سره چې تاسو نمونه خودی او لرا تاسو تاسو مشرانو ما نزل الله بیا من سلطان ندرال اگل اللہ بدی بانی سے دلیل زان لا نمونه عمر کری دی وسم خلق والا نمونه عمر کری دی دا دمن دانی زموار دی دا تبع و سرخو کی زموار دی او دا د زیړی زموار دی دا د ننکو زموار دی نمونه ورکړی دی زمانه جاهلیت کې ډیر حق پرست تیر شوی دی پای کې یو سړی حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل چې د عمر رضی الله عنه ماماو او هغه مسله بیان کړی دا هغه وایي احب واحد ام الف ربین ازین لذا تقسمت الامور یو رب بهتر دی او که په زرګونو ربان تاسو کارونه تقسیم کړی دي ترد الله تولو ذا جميعان كذلك يفعل الرجل البصير ما لا تول ذا منات ارس پری خودل عقل من سره هم دارنګ کوي چه دروجنتیائی کری دا پایاتون زمگای وما کانو مؤمنین او نو دی مؤمنان و الى سمود اخاهم صالحا درم واقعا دا حضرت صالح علیہ الصلات والسلام بیانې چوزو راغو خپل قوم ته مسله توحید بیان کړی دا سمود دا اصل کې تمود وو او تمود او ځای ته وای چې پای کې غیا نکېږي او شان زمکه یې سمودیانو تملې غلو یو د دینه حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام قال یا قوم اعبدوا الله وی دا زما قومه د یو الله عبادت کوي مالکم من الہین غیرو نشی تاسو لرا حاجت روا سوا د دې الله نه بل څوک اجات کوم بینت من ربکم تاکی سره راغلی تاسو ته دلیل طرفه د تاسو نه هذه ناقۃ الله لکم دا وخا د الله دا ناقۃ الله د دې دا دې نسبت چې الله ته کیږي دې ته وایي اضافت تشریفي د عزت یعنی مطلب دا چې مضاف د مضاف الیه د وجنا شریف جوړیږي لکه مثال بیت الله دا الله کولو دا الله کور ولی عزت مند دی ځکه چې نسبت د الله سره دی چې تاسو به په ځمکه کې بم هموار ځمکه کې بم بنگلې جوړولې او په غرونو کې بم کورونه جوړول دا چا کړیو فذرو اعلی الله یا دوی نعمتونه د الله ولا تاسو بلاد مفسدین او مگر دې مګه کې فسادیان زمګه کې فساد مګوي وای غریب خدا کړې نو دله چا کړې نو غریبانانو خو دلګان نه ودی وای تاسو په دې پوهیږئ چې صالح لګل شوی طرف رب دې دنا ایو دې لګل شوی خو پرېدا هغه چې حکم بیان کوي مونږ په هغه ایمان وروړو تاسو د نرتوب جواب ورکو لګ مرګري خو چې نران مرګري او ډېر په غیرت ملګری شنو سکه ویشتمه سپاره سوره قمر آیت نمبر 29 یو کم دیرشم الته الله بل سوي دا ځکه چې زخمی کړي یو کس وا خو دار ابن صالح دا غنمو خو راضی په باندې ټولو خوشاله په باندې ټولو په دیو جنا دلته د جمع نسبت کوي چې ټولو زخمی کړه اشاره دیتا چې یو سړی کار کوي او نور کسان په هغه باندې چپ پاتې شي نو دا ټول په یو ګناه کې برابر دي دیو جنا محدثین باغ دي او وی الفاعل والساکت سویان کار کوونکی او په کار باندې چپ پاتې کېدونکي دواړه برابر دي دارنګ حدیث کې راځي ان المیت لا يعذب ببكاء اهله مریتا دا غل کور والو په جړا باندې عذاب ملاويږي دا عذاب ملاويږي دلته خو زړه خوي په مړی پسې جړاګانې کې ویرونه کې خو تا ته پته نشته چي ستا د دې مير د وجې نه دا ستا مړي ته عذاب ملاويږي دا ولې دا ځکه چې په ژوند یې منع کړی نو نو معلومه دا شو چې څوک ګناه کوي هغه او په ګناه چپ پاتې کېدونکي دواړه برابر دي دارنګي حضرت شیخ القرآن رحمه الله دی ورته حکم کولو او دی منع کول نو فرشتي د عذاب چرالي ايوي الله دلته خو یو بډا دی الله وته اول شروع دي بډا نه وکي چې دا هغه په مخ کې دومره سخته ګناه کیږي او د په تندې سره خلنه راځي دینه دا معلومه شوه او چي کومه ګناه کي نو ته به په هغه باندې رد کې او که دې ونه کو نو ته به په هغه کې شریک یې ځکه یې دلته د جمع صیغه ذکر کړې ده فاقروا الناقه نو دې زخمی کو خلرا وادون امر ربهم نا فرمانی وکړه د حکم در رب دینا وقالو یا صالح تنا بما تعدنا دی و صالحا روم لرا ولوطن اذ قال لقومي اوس بل واقعا د لوط علیہ الصلات والسلام ذکر کړي لوط علیہ الصلات والسلام دا هاران زیو هاران د ابراهیم علیہ السلام رورو کله چې ابراهیم علیہ السلام شام ته هجرت کولو نو داروارو لوط علیہ السلام دیم ورسر روان شو او واقعا د لوط علیہ الصلوۃ والسلام هغه دل ذکر کوي چې دا الله د دین لپاره هجرت وکا څنګه چې حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کړو دارنګي واقعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دینه ذکر کړي چې فاشا بیاي ختم شي په عمل کې او معاشره کې ولوتن اذ قال لقومي سورا لوط علیہ السلام کله چې خپل قوم ته اتاتون الفائشتا تاسو راتل کوي بیاي ته سعود راتلل کوي دا رجال ورته ولي وي دا په اعتبار د ما يكون سره رسو دا نه سړي جوړېدل حقیقت کې الکانو سره بدعملي کولا یو الک با بل الک سره بدعملي کولا او دا څنګه وا دا شروع څنګه شو علماء دې تاریخ ذکر کوي و د انګورو یو باغ وو او شیطان د یو خستا هلک په شکل کې راغو او د باغ نه اغلا کوله انګوري پټول باغ مالک اونیو نو د سوال جاری منتو کو ما پریدا پریخو په دوی مرز بیا د شانونیو بیا پریخو تدرې مرضی چې ونیو نو دوه ته وی یاره وای خیر دې ما ته سموایا ما سره دا بدعملیو کا او نور راته سموایا دا هغه بدعملیو کړل اغله خوان ورکو بل ورځ بیا دغه شان بیا نو هغه بیا نور ته وی او په دې طریقه شیطان خلق به دې مصیبت کې مبتلا کړل کانت من الغابرین و د پاتی شونا عذاب کی و امترنا علیم مطرا راور ور من بدی بانی دبر نکاوی شیخ تار وی او خدا وندی کی انگا میسار کز قومی لو ترازی رو زبر آغا اللہ چه دسار بوکی قومی لو زیر و زبر کو تباہ بربادی کو فانظر کیف کان عاقبت المجرمین وګورا سرنګ شو انجام د مجرمانو ویلا مدینا خام شعیبا اوس پینځمو واقعیا ذکر کړي دا حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام چې وګورا هغه خپل قوم ته مسله بیان کړی دا شعیب علیہ الصلات والسلام دو قومونو تراغلیو په یو نومو اصحاب الرس او دویم مدین مدین د شعیب علیہ السلام خپل قوم او مدین دا یو لوی منډای وا د تجارت مرکز او د کې با ډېر دوکې کې دي تفصیل به ان شاء الله سورې یوت کې بیا کوم نو شعیب علیہ السلام هغه قوم ته مسله بیان کړی و ابراهيم عليه صلوات و سلام مدین دا د ابراهيم عليه السلام زیو زګه ابراهيم عليه السلام درې خزي وي یو سارا دریم هاجرا دریم قدفورا د قدفورا نه مدین پیدا شو د توحید انکار سره سره هغوی ته په ناف تول کې کمی کولو د انبیاء علیهم السلام کار داو چې هغوی به اول د الله توحید بیانولو رد شرک به وکړو نو په دویم نمبر کې قوم کې به چې کومه بیماری وه د هغې رد به کولو وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا دای با د خلکو نه به چې سا غستل د بل چانه نو ډیر په ارزان بیا بیا غستل او په درون تول بیا غستل پیسې به کمې او تول به درونو او چې به بل ورکول نو پیسې به ډیر اغستې او تول بس پکو او دې لپاره یې عجیبه هیلې جوړې کړې وې کانی باقاعده نمونه په باندې خو یو کانو داغه له نوم خو سبحان الله نو چې با کله سوکرالو او سامان ډیرولو دا کانه بدروندو پیسې به لګي حسابولې هغه زوی ته به وي ورشه لګا هغه سیر کانه وروړه نو هغه به وي وای بابا سیر کانه کم یو دی سبحان الله تا ته اوسه پرې پته نشتا چې سیر کانه کم یو دی داغه بلاړو سبحان الله کانه به وروړو پیسې به لګي ورګړي او تول به درونو تړلو او چې هغه بلاړو چې بل به ورګولو دا بل کانی له نو مخه الحمدلله انو بیا وچی بل په ور کولو نو ټول به کم کولو نا کانی سپکو نا بچی ته به ورشا سیر کانی روړه راغه ته وی کمیو دی او ته الحمدلله کالو ته کوئی پته نشتا دا الحمدلله کانه بیرولو په دې طریقه دوکې کولې ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دارنګ هکې ډېر غوړې دي تاسو لپاره کله تاسو مؤمنان ولا تقودو بكل صراط تهدنا او مکه نه بار یو لارا چیرې خلک یا بشئ تاسو زمونږ په دین باندې عود دلته په معنا د سوار سره دی دا معنا نه ده چې یا به تاسو واپس شئ زمونږ په دین باندې امام رازی رحم الله مسائل رازی کې دا ذکر کړي قال ولو كنا كارهين دوی اگر چې مونږه بدګون کې دي لره قد افترینا علی الله کذبا تاکی سان کو بو کړي په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری موږ واپس شو پدې تاسو کې بعد اذن جان الله منا پس دا غین چې موږ اخلاص کړل دا غینا وما یکون لنا ان نعود فیها او مناسب ندی زمونږ لپاره چې واپس شو پدې کې ونقضا بیننا و بینا قومنا بلاک ورغه زمونږه بیلتون راولې په مین زمونږه او مین د کول زمونږه په رښتیا وانت خیر الفاتین او ته غرا د بیلتون راوستون ګنا وقال الملأ الذين كفروا من قومي وی سردارانو اي کسانو چې کوپر کړو د قوم ددنه هغه کسان چې درو جن تیای کړی وا د شعیب علیہ السلام فانو کال لم یغنو فیا دا سی فنا شول دا سی تباہ برباد شول ویا چې دی وخت نه تیر کړی پای کې الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې درو جن تیای کړی وا د شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین دیو تاوانیانا یره وای قومیت او قومیت دا دوه خبرې دي یو قومیت دی او دویم عصبیت دی دواړو کې فرق دی قومیت دی ته وای چې د خپل قوم خیر غواړي هر سړی دا غواړي چې زما قوم ته خیر ورسیږي او د بل قوم بدی نه غواړي دا جایز ده هر یو نبی دا آواز کوي یا قوم یا قوم یا قوم دویم عصبیت دی عصبیت دی ته وایي چې د خپل قوم خیرخواهی غواړي او د بل قوم شر غواړي تکلیف او نقصان غواړي دا ناجایز ده لکه روایت کې راځي دوا فإنا منتنا مر دا خبرې پری دی زکه دا بدوی پیدا کوي دا د یو بل قوم خلاف نفرت پیدا کوي نوار یو نبی و یا قوم قومیت جائز دی عصبیت ناجائز دی وکیف آسال قوم کافرین سرنگ غمزن شم پا قوم کافر بانی وما ارسلنا فی قریت من نبینا اے په امن بشی کلیوالا چې راشي دی لرا عذاب زمونږ د شپې وهم نائمون او دی ویود اکثر عذابونه چې راغلي دي یا د شپې او یا د غرمې چې خلک ودی او امنا للقرا بچ بشی کلیوالا ایات یوم باسنا دوان چې راشي دی لرا عذاب زمونږ د وخت د چاس کې وهم يلعبون او دوی لوبي کوونکی افامنوه مکر الله دا آیت لګران دی خیال کوي د مخکنا امینا امینا را روان دي هغه په معنا د امن سره دی د بچ کېدو سره دی او دلته په معنا د امن نه کې دی آیت کې ځکه بیا معنا غلطيږي نو د دې معنی دا ده افامنو مکر الله ایا به خوف بشی دی دا عذاب د الله نه امن په معنا د به خوف کې دی فلا یامن مکر الله نه به خوف بگی دا عذاب د الله نه مگر قوم تاوانیان مطلب دا چې کم قوم تاوانی شي اغیبا د الله د عذاب نه به خوف وي او چې کوم هوښیار خلک دي هغه د الله د عذاب نه بے خوفه کیږي نه بلکې هغه یریږي چا سره چې د الله عذاب راشي اولم یاد للذین یرثون الارض ایا نه بیان شوی هغه کسان ولا یاد یبین هدایت په معنا د بیان سره اي کسان الله چې میراث کړی زمکا پس دا الله وینه مشرانو نه او ندی مندلی منگا زیاد دین لوگ وان وجدنا اکثرهم لفاسقین ان مخفف من المسقل فمانو تحقیق سرا یقینا مندلی منگا زیاد دین فاسقان دیر داسی لوز کی او بیا اغا لوز مات کی ثم باسنا من بعد موسیٰ او دا دیو دائنا هغه واقعه د موسی علیه السلام ذکر کوي په دې باندې پاوله مسله چې تسلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره موسی علیه السلام هغه د څومره تکلیفونه رسیدلی دي د فرعون نه تکلیف د بنی اسرائیلو نه تکلیف د ښځې له طرفه تکلیف ډېر تکلیفونه رسېدلي خو زړه نه دی تنګ کړی ته به هم زړه نه تنګې اول آیت به طور برات الاستحلال مختصر ذکر کی او بیا رسو تفصیل بیان کی فرعون داوی د مصر هر یو بادشاہ ته ویلو د موسی علیہ السلام د دور چې کم فرعونو دا غنمو مصحف دا ولید د بلار نمو مصحف د نکنمو ریان او ریان د یوسف علیہ السلام دور کې بادشاہو ولید ابن مصحف ابن ریان نو دا فرعون مصر د موسی علیہ السلام دور کې دا د مصعب زیو دا غد پلار نمو ریان چه غد یوسف علیہ السلام دور کې بادشاہو ثم بازنا من بعد موسا بیا ورپسې کو مونږه اولې ګلو مونږه رسو دین موسی علیہ السلام بیا یادنا په معجزو زمون باندې الا فرعون و ملی فرعون دا غلخ کرتا فظلمو بیانو دی ظلم کو پاوی سرا وظلمو بیا دی ظلم وکړو باغی سرا چی دا مسئلے توحید نے انکار وکړو فانظر کیف کان عاقبت المفسدین وګور سرنګ شانجام د فسادیانو وقال موسی اوس تفصیل او موسی علیہ السلام نا صاحبا دا و اجدها کارا ګوره دلته وای چې دا اجدها وا لوی اجدها وا او سوره طه شپارسمه سپارا شرم آیات ګورئ الته الله سوئی دا ځکه چې هلته دربار د الله رب العالمین دی او دلته د فرعون دربار دی نو د دشمن په مقابله کې اجدهاوا او د الله رب العالمین دربار کې هغه نری مارو اشاره دی ته چې د موحد کار بدایي چې دی به د دشمن په مقابله کې ځان لکه د اجدها ثابتوي او دی به هلته ځان بهادر کړي او د ملګري په میانځ کې به ځان ډېر عاجز کړي دا نه چې دی به ملګري له تکړی په ملګري سره دښمنۍ له به ډېر تکړی ډېر مړنی او په هغه باندې به ډېر غوسه کوي او کمی چې د عقیدې دښمنی دا هغه په مخ کې بیا هیڅ نه دیو جنا د مؤمنانو صفاتو کې والله ذکر کوي عزتنا للمؤمن عزلتنا للمؤمنین عزتنا للکافرین کمزوری بئی مومنانو لا او سختی با کئی با کافر بانی نو مطلب دا چې د دشمن په مقابله کې اجدها وا او د الله دربار کې هغه بیا نری مارو ګوره دلته وایي چې هغه سرداران وي او سوره شعرا آیت نمبر 34 وګورئ سلور دیر شمایت التبل سوئی سورہ شعراء یقینا دا دی جادوګر پویا الته سوئی قال للملئ حوله وی فرعون خپل سردارانو ته غیر چاپیر د دنا یقینا دا دی جادوګر پویا الته وی فرعون دا خبر وکړه او دلته سوئی قال الملئ من قوم فرعون وی سردارانو د قوم د فرعون نه ته دلته یې جواب کوم هلته به بیا تپوس کوم چې ما جواب کړی و تاسو ته به یادي نو اصل خبره دا ده چې موسی علیه السلام چې څنګه معجزه ښکاره کړه نو فرعون وی قال للملئ حوله ان هذا لسائر عليم سورہ شعراء فرعون وی یقینا داغو جادوگر دی نهایت دروجن او پویا نو چې هغه څنګه ووی نو غیر چاپیره چې کوم تالی سړی ناستو نو قال الملو من قوم فرعون ان هذا لسائر علیم امق الفاظ تالی سټوم شروع کړل دا خان د خلینو کران شي غیر چاپیره ناستی او چې هغه څنګه خبرو کی نو دوی فورن حدیث ډیره خبرو کړه ملک صاحب خبرو کړه که غلط هم وي ښه خبره یې وکړه دا رنګ خو ځان ته تالی سټي ناستو چې څنګه هغه وې نو فورا دی وې چې آواو دا دی جادوګر پویا اول فرعون وې او بیا فورا جادوګر دا ورسره چې ناستو هغه وې دا یې له خان د خلې نو کران هغه یو ځای کې یو بادشاہو او په چکر باندې روانو ملګرو سره ورسره نوکر مو نو ساده پورې لاړو بیا تینا لار خطا شو عملګری ته جدا شول دی او نوکر پاتې شول روانو وګه ډیر زیات چې یو قتل یو باغ لا یو پټی لا لاړو هغه زمیدار لګیاو په دې هغه زمیدارانو ځان له سوري د پاره یو ځای جوړ کړی هر کی کې ناستو او ورته आवाज کوي وای زمیدار چاچا سری بخکری راوړه راو چې وکتل چې یاره دا خو بادشاہ دی راغه زر هغه وخت کې باټینګر بخکری وغیره وړل چې وړل نو باچا ډیر په شوق سره وخوړل او نو زمیدار ته وای یره ډیر زیات خوان دی وکړو نو دا نو کرو ته وای وای باچا سلامت او دا دا خو ډیر فائدہ من شعر تا ته پته نشته ته دې خو ډیره فائدې دي هغه ته څنګه وای دا چې وخوري نو دې کې وټامن سي دی او دې کې آیرن دی او دې کې طاقت دی او دې کې دادی او دادی صفاتونه شروع کړل په باکنګړې اسمان ته ورسول په صفتونو باندې زمیدار خوشاله شو او زبس زما د باکنګړو صفاتو شو هغه لارل سورو دې پس دغه باچا بیا په چکر راوته دي هم دغه ځای لرالو خو په دې ورځ باندې موړ وو نو چې کله را ورسیدو هغه زمیدار ته یې ډوکه د زمیدار چاچا سره پخ کړی دی هغه خو باټینګو صفت شوی نو مغې ولې بیا راوړل نو چې راوړل بادشاہ چې وکتل زمړاو چې ته بل سشتره کړه زمداري لیدلې دي دا باټینګر دي لیدلې دي دا نوکر چې ور سره و هغه ته وای باچا سلامت دا ډیر ګنده شی دی د وینې شکل ته وګوره دا سپیره شکل یې نیولې دی دا چې وخورې نو خېټه کې به باد پیدا شي دا چې وخورې نو بس بیا به طبیعت خرابي دا چې وخوري نو بیا به بهر ته منډي وایي دا دا باجنګړو غیبت شروع کو او ډېر ورځ به دې سپوري ویلې دا زمیدار ورته داسي په خوارو سترګو قتل وته وی ظالما دغه چې ما کې خو دې باج دا باجنګړ اسمان ته رسولیو په صفاتونو باندې دومره صفاتونه دې کړو او دای غیبت کې او دې د ستاره بچنګړو نوکر خو نه ما زه خو د خان د خلې نوکر یم نجی زما خان سی وای بس زبلاغي خبره کومه دا د خان د خلې نوکرانی او خان صحیح خبر وکړه نو دارنګه فرعون سره هم ډیر چاپیره نوکران وو چې څنګه دوی دا جادوګر دی هغه ویلو جادوګر دی یرید و ان یخرجکم من ارضکم غواړي چې باسي تاسو لرا د زمکه تاسو نه فما ذا تامرون سم شورا کوي ماتا قالو ارجو واخاو غړې معنی دی خیال کوي اول دای ولېږه په کلو کې جمع کوونکي یا توګه بكل ساحر علیم را بولی تعالی را هر یو جادوګر پویا وجا سحرت فرعون او راغ جادوګر فرعون تا قالو ان لنا لاجران دیوی ایوی با زمونږ د پارا اجر کچری موږ زورور شو یا تو ورځوا اما نکون نحن الملقین او بشمونگا دو ورځون کونا جادوگر رالل مقابله شروع شوا موسی علیہ السلام ته وی تخپل امسا ورځوا او یا موږ ورځو موسی علیہ السلام ته نه اول تاسو ورځوي قال القو دورته موسی علیہ السلام ورځو تاسو فلما القوا ساروا ايد الناس کله چې دی ورځو جادو وکړو پسترګو د خلق باندې واسترهبهم وير الخلق درا وجاءوا بسحر عظيم او راتل یو ګل په جادو په یوان په جادو لوی باندې د دې په ګمان او دا زګه یو سحر دی یو معجزه ده په سحر کې شی د حقیقت نه وځي نه صرف د خلکو سترګو باندې جادو کی نو خلکو ته هغه شی بل شان ښکاری او په معجزه کې شی د حقیقت نه وځي لکه موسی علی السلام چې کله امسا وګرځولا نو د فرعون دربار کې داغه ناجدها جوړ شو حقیقی مار بدل شو بالکل د الله دربار کې دا غي نه نری مار جوړ شو او کله چې د سایرینو مقابله وا نو چاغي کمه همساګانې ورزولې وي موسی عليه السلام چې ورزولا نو د د همسا هغه ټولې همساګانې ارسو خورلو دا معجزه وا چې کله فرعون په دې باندې پوه شو چې جادوګر دا خو د مرګري شول اوس خو خلک د خبره ضرور مني ځکه دا حرامي په دې باندې پوه شو چې ما کوم خلک د مقابلې لپاره راوستي وو دا خو د مرګ دي شول اوس خو به خلک لازما د دې خبره مني چې د څوک راوستي هغه مرګري شول دا په حق دی نو سی وکړل دویم چاله او چلولو خخا دا خو تاسو مخکې مشوره کړې و خدا مخکې راولې ګلو تاسو ورپسې راغی او که چېرې مونږ کمزورې نه کو مونږ یې کمزورې کو نو بیا به مونږ ټول په دې ایمان راوړو دا مخکې نه فیصله کړې و ځکه چې په دې ټول ملک زمونږ غټ جادوګر بل څوک نشته نو چې مونږ کمزوري کې نو معلومیږي دا چې دا جادوګر نه دی بلکې دا پیغمبر دی قالوا آمنا برب العالمین دی وی مونږ ایمان راوړی دی برد د مخلوقات رب موسی و هارون رب د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ الصلوۃ والسلام دا رب د موسی و هارون ولې وای دا زکا چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دایته ایمان خو دلو رب ورته خو دلو اشاره دی دا چې چا درته رب خودو نو د انصاف تقاضا دا ده چې هغه مینس کې نه هره چا چې درته ایمان خودو عقیده د توحید خودلا قران درته وخیلو هغه به هروي نه زګه رب د موسی او هارون وی موسی علیہ السلام فرمایل شیخ قران رحم الله عمردان کې یو ځای کې بیان کولو یو سړی ګیر چاپیر مليان ناست نورو عام مليانو یو سړی داسې د کوټې د پاسه راخکاره شو دو میله ټوپک ور سره او د کوټې د پاسه هغه ټوپک داسې نیخ کړو او شیخ قرآن رحم الله توي پنځپیر مولا که د زیارت مسله دی وکړه نو بس صرف ګوته ورکول دی خیر دی نشته بس مړ به بالکل ګولای پکې دا صرف بس ډز کول دی شیخ القران رحم الله دا سړیو چا و چې ورته سخت خبرو کو ناغه بیا نرم نه کولا و چا سړی داسي وي ناغه ته قسم په الله مسلمان بنیم که بیر زیارت به بل مسله وکړه خواب شاه چې کوم مليانو ټولو منډه کړل دی یوازې پاتې شو او سلور غنټې د زیارتونو مسلې کړې پوره سلور غنټې او هغه سړی ټوپک ښکته کو او ګوري او دا بیان اوري او په جړا شو چه بیان ختم شو رامنډه کړل او شیرقران رحم الله تا رالو په جړا شو ته ما ته خیره ونه کی زه خو پوینو ما ته اوس پته ولګی دا چې ستا بیان حق دی خو ما ته اوس پته ولګی دا چې هر سړی نن د الله توحید بیانوي او دا وایي چې اولیاء کرام او زیارتونه هیڅ نشي کولای دا ډیر ګران کارو او دا خو د نن اتیا کاله مخکې شیخ القرآن رحمه الله تکلیفونه برداشت کړي او موږ ته مسله اسانه کړه الله دې قبر د نور نه ډک کړي قال فرعون آمنت به پښتون قوم سره هغه ډېر احسان کړی دی که هغه نه وو خدای خبر پښتانه به کومو زیارتونو کې پراته وو یاره وای ستاسو مشران وې سوګړل په دې معاشره کې زمون مشران نور سو کی خو میجوران برا روانو ملنګان برا روانو او د پښتنو په کورونو کې با دنه ګرځیدل انغری په غاړه به ناست وو د خزو سره غیر چاپیره به تاویدل چا وته دا نشو ویل چې ولې راځي ولې دا وې پیر بابا نو سره دا د کاکا سم نو سره نو آی سوګلن زمون مشرانو دا من جورانو د سټ نونیو د پښتنو د کورونو بهر کړ او ورته وی چې نه برازي د پښتنو کورونو ته نور څه وکي کورونه ورله حفاظت کې کړل د پیرانو د ملنګان نه اخلاص کړي وای تاسو مشرانو څه وکړل قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم او فرعون ایا تاسو ایمان اورو په دبانی مخکې زما د اجازه نه تاسو لا ما درته اجازه نه کړو تاسو ایمان اورو او ته بد نه غنې د موږ نه الا انا مننا بیات ربنا مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړې دې پاتونو درب زمون باندې لما جاتنا کله چې کار شول موږ ته تفصیل بیا سورہ دعا کې ذکر کړي شپارسمه سپارا سوره طه آیت نمبر 71 ګورئ یو یایم ال بیا لک تفصیل کوي سوره طه شپاړه سم سپارا آیت نمبر 71 یو او یایم والذی بدانا غزا چې موږ پیدا کړیو فقد ما انت قاد تو فیصله او کا سج فیصله کون کیتا زمړه لاس دی آزاد تور دی تیرا سچ کولی شو کا انما تقضی هذه الحیات الدنیا پر دې ژوند فیصله کی تبسو کی وایي که دا زموږ نه مخ اړوي نو موږ به یې یو شل ځله مخ اړوو، مړه خپل کار به کوي، موږ د چا محتاج خو نه یو او نه چا نه څه غواړو، که چا واورېده، چا ومنله نو خیر او فایده به د ده جولۍ کې پرېوځي، که چا ونه منله موږ به په ورځ د قیامت الله ته وایو، الله! ما ورته مسئله بیانوله خو دی اوزګار نه و دې ته. ربنا افرغ علینا صبرا اې ربه زموږ! راتلو کې په موږ باندې صبر او فاکم نو مسلمانان وقال الملو من قوم فرعون اوس بل مرحله د امتحان چې اولاد وجلو دیو جنوي عام بلا کې شوب انبیا هیڅ کس نذیر به مثلو با کربلا د انبياء عليهم السلام عادت دا وو چې کله به تکلیف رالو نو په خپل قومونو کې باغی جرأت پیدا کولو وګوره موسی عليه السلام وتوي الله نه امداد وغواړي نبی عليه الصلاه والسلام کله چې حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی نو داغه اهل عیال ته وی اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنه او یاسر والو صبر وکئ زکا چې تاسو وعده د جنت ده تاسو سره لوګ د جنت دی وی موسی علی السلام خپل قوم ته استعینوا بالله امداد وړي په الله او هیلی شکوی نکوو قال عسى ربكم يولك عدوكم اوه موسی علیہ السلام نزدې دې رب تاسو چې هلاک دي تاسو دشمنان ويستغلفكم في الارض ورسو پات کی تاسو درس مګه کی د بد بالینې سی په موسی علیہ السلام او سوچ دا غسر دی امام شافعی رحم الله نه چاته پوسو کو چې د دې حدیث څه مطلب دی مکن الطيور فی ممکناتها مارغان په خپل جالو کې پرې دی راو دې مقصد دالې چې تاسو باغې بدبالی منی سي لکه دا عربو دا طریقه وا چې کله به کار پسې تلل نو مرغۍ به جال نه راويستا او داسې به کلا وکړه نو که مرغۍ به داسې خي طرف ته لاړه وي کار مې کیږي او که به ګس طرف ته لاړه وي کار مې نه کیږي امام شافعي رحم الله تو فرمایل چې د حدیث مطلب دا دی چې تاسو په مرغۍ باندې بدبالی منی سوی یطیرو بموسی و من معه بدبالی به نیوا په موسی علیہ السلام او سوچ د سره مطلب دا چې کله با موسی علیہ الصلات والسلام تکلیف او مصیبت په بدی باندې رالو نو بیا به دا د موسی علیہ السلام د وجې دي چې دا خوشحالي او دا زمونږ دي الا انما طائر عند الله خبردار یقینا د دې بدبالی را بنی زالله باندې لیکن زیاد دین نه پويږي وقالوا ما منا ما ما تاتنا بي او دوی سمره چراوړې ته مونږ ته بدی باندې من آیت معجزه لتسخرنا بیا دې لپاره هغه معجزې واضحه هر څه کې با چند خانو پارس کې بس پکې وي پارس کې با وینوا او ملخان به وو واستكبروا ودای لوکړل او کانو قوم مجرمین او دای قوم مجرمان ولما وقال مرجا هر کلا چې واقع بشو بدی باندې عذاب قالو یا موسی دو لنا ای بوی موسی علیہ السلام والا زمون د پارا بما عید عندک هغه سچ لو دې کړی تا سره لئن کشفت عن الرزق کچره تا لری ګو زمون نه دا تکلیف الی اجل بالغ و نیټه تا چه دی رسیدن کی واغی تا اذا هم ینکسون لا صاحب دی ما تول وادی لرا موسی علیہ السلام تا بیوی وی تا دعا وارا چه دا تکلیف اللہ زمون لری کی کله چه طوفان راغی دعا وارا بیا به موږ ستا مرګړي شو نو چې هغه به لرې شو بیا به نه فرمانی شروع کړه بیا به بیا عذاب راغی بیا وای ملخان رالل او د هر یو معجزې په میانس کې بعد تقریبا اته ورځې یا دیر ورځې یا سلويخ ورځې داسې راتلی امام قرطبي ذکر کوي نو دای به بیا فریادونه شروع کړل وای دا دعا واړه چې دا الله پاک زمونږ لری کی نو مونږ بخښو زمونږ استاد محترم فرمایل وای د دې مثال د پاکستانی قومو وکدا الله مونږ لری کی نو مونږ بخښو الله رب العالمین او چې په دوی باندې مسلط کړي په مختلفو طریقو سره او چې په پاکستان د مسلط شوی ډاکټر خان او دارنګ بیا نظام الدین او کداخ دې لری کول هم بخښو نو چې هغه لری شو نو بیا به باندې سکندر مرزا رالو او دا هغه سکندر مرزا او چې د ټیپو سلطان سره غداری کړي وا د میر جعفر داغه لوسیو نو هغه د ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه سره غداری کړي وا او دیوم داغه لوسیو بیا په باندې غلام احمد لنګړار آلو یره وای کدا لری شو موږ بخښو نو چې هغه لری شو نو بیا په باندې ایوب خان راغی لس کال مارشل لا یو لګولا بیا خلک تنگ شول یره وای کدا لری شو نو موږ خشو هغه علما وجل او دارنګي خلک تنگ شول نو بیا په باندې غیا خان راغی نو دا غنه خلک تنگ شول کدا لری شي نو موږ خشو نو بیا په باندې بټو راغی د هغه کارخانه دار او کاریګر خپلو کې وجانګول دارنګي د نوکران او مالکان آی خپلو کې وجانګول بیا خلکو چغې کړې یاره وای کدا لری شو نو بخښو نو چې هغه دې نه لرې شو نو بیا په باندې ضیاء الحق راغی نو دا غنه خلک تنگ شول مارشل لا کې نو بیا په باندې نواز شریف راغی دا اور سره هغه عمل وکړي چې په قانون دعاګانې وکړي اګه دا لری شنو هم بخښو نو چې هغه لره شو نو بیا په باندې بدنظیر رااله نو هغه ور سره هغه خپل عمل وکړي چې هغه لره شو نو بیا په نواز شریف راغی بیا د شان نو بیا په باندې بے شرف راغی بے شرف خلق تباہ برباد کړ علماء شهیدان کړ مدارس بدنام کړ او دارنګ جماعتونه روان کړل ملک تباہ برباد کو نو چې بیا هغه نه خلک تنگ شول وکا دې لری شنو هم بخښو نو چې هغه لری شنو بیا په باندې زردالو راغی زردالو ور سره هغه عمل وکړي چې بیا مشرف ته دعاګانې کولې غلاګانې وکړي ملک تباہ برباد کو یاره وای کدی لره شو مونږ به خشو بیا په نواز شریف راغی نو هغه بیا خپل تاریخ ژوندې کو او ټول خلک تباہ برباد کړ ملک تباہ کړو یای کړه دلره شو مونږ به خشو نو چې هغه لرې شو نو اوس به عمران خان راغی نو وې خبر چې نور بس کیږي اذا هم ينكسون نو هغه ودا چې راشي نو دره ملک بخشي هغه ملک تباہ او برباد کړو تر سوچ په ملک اسلامي حکومت نه راغله دا ټول یو شی دي داسې خلک وایي فلانی راشي نو ښه به شي بلکې به تبدیلي راشي فلانی راشي نو ښه به شي او دا به شي دا ټول دروغ دي او دا ټول یو دي چل ټول عوامو ته دی دا بن اسرائیل بمبه دا فرعون ملګرو وای چې دا عذاب زمونږ لری شي نو موږ بخښو نو کله الله وای چې عذاب به ملره کو ودې داوین نا خبره اورسنا القوم الذين است او میراث کور کومګه قومه کسانو ته کانو یستضعفونا چې دوی کمزوري کې شي مشارق الارض په مشرق بلد ازمکه ومغارب الله دی بارکنا بیا او مغرب هغه چې برکت چولې بای کې لیبیا وغیرہ وتمت کلمت ربک الحسنا ورشو احکام درستاخه په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړو ودمرنا ما کان یسنو فرعون الا ګنګ هغه سره چې جوړول به فرعون وقوم هو دا قوم وما كانوا يعرشون هغه چې دی خاتون کې باغی باندې برب خطل بنگلو تا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر اوس بل مرحله د امتحان چې فرعون هلاک شو نو دا هغه د موسی عليه السلام مرګري هغه دشمنان شول بني اسرائيل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او تیر ګرمګه بني اسرائيل په دریاب کې یقینا تاسو قوم جاهلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان هلاکی دن کی دیا غصه چه دی پا دی کری تاسو دی من جورانو خبر منئی او دی سر مرگرتیا کوئی دا خو تباہ و برباد دی و باطل ما کانو یعملون او باطل دی آغسا کانو یعملون چې دی عمل کوي هغه لرا قال غیر الله یبغیکم الہ او ورته موسی علی السلام ایا غیر دا الله نه زولټون تاسو لره بل مددگار وهو فضلکم علی العالمین او دی الله غره کړی تاسو په مخلوقات د خپل زمانه وإذا جئناكم من آل فرعون کله چې خلاص کړي موږ تاسو فرعونانو نه مخکې واقعیا تفصیلا بیان شوی و یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابونه یقتلون ابناکم وجلل به تاسو ځامن ويستایون نساکم په خودی به جنکه تاسو وفي ذالکم بلا من ربکم عظیمه په دارنګ کې دو ستاسو کې امتحان او تر غرب ستاسو نه لوی ووعدنا موسی سلاسین لیلا سلورم امتحان دواتنی دو موسی علیہ السلام چه کل موسی علیہ السلام در رب ملاقات للاړو نو قوم د سامری په جال کې رالو او سانګری ولا سخه جوړ کړو نو هغه د سخی عبادت شروع کو دام لوی امتحانو موسی علیہ السلام دی لتلو چې دا الله نه د دې د پاره سوالو کی او د دې د سخی ته عبادت شروع کو وقالها ووعدنا موسی 30 ليله وعده وکړه مونږه د موسی علیه السلام سره دیر شپې واتممنا بیا سره پوره کوي دې لره په لاس باندې دا ولې اول ورته الله ویلو دیر شو لراشه بیا یې لس نور زیات کړي دا اشاره دی ته وا چې موسی علیه السلام خپل اختیار نشتا دا زما په اختیار کې دی زکه خو ما لس په باندې نور زیات کړي افتم میقات ربی اربعین لیلہ نو پورا شو مخامخ کېدل د رب د سلويش به وقال موسی لاخيه وی موسی علیہ السلام خپل ورتا هارون جنوم هارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی اوس بادش زمانہ په قوم زما کې اصلاح کو تابعداري مګه دلار فسادیانو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ توئی انت منی بمنزل جارون من موسی تزمان داس یې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه چارون علیہ السلام پاتې شو ولی چارون علیہ الصلوۃ والسلام شیعه د دې مطلب دا بیانې وارون علیہ السلام پیغمبرو نتبهم پیغمبرې نه نه دا مطلب نه دی بلکې مطلب دا چې څنګه موسی علی السلام لاړو او د هارون علیه السلام په خلافت کې اختلافات پیدا شول خلک مختلف شول ډلې شوې نو دا رنګي چې زه لاړ شم نو ستا زمانه کې به هم اختلاف جوړیږي ولما جاء موسی لمیقاتنا کله چې رالو موسی علی السلام د ملاقات زموږ لپاره وکلمه ربه او خبر یو کړی د سره رب دغه چي ستا سترګي فاني دي د دنیا سترګي دي او دا به فنا کیږي او زما ذات باقی دی فانی سترګي باقی ذات نشي لیدي پاتې دا چې په آخرت کې په آخرت کې به مسلمانان الله ویني دا الله دیدار به مسلمانانو ته جنت کې نصیب کیږي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي نبی عليه الصلاه والسلام له صحابه تاسو کوي وای دا الله رسوله الله پاک به موږ ټول څنګه ویني دا خو به په کروڑونو خلک مسلمانان نو څنګه به وینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وکله چې داسې میاش بر راوخیږي اسمان کې که تاسې مشرق او مغرب کې ټول وینئ کنه تکلیف به کې وي یا ټول وینو دک شان به الله ټول ویني هیڅ تکلیف به نه وي نو موسی علی السلام ته الله وی چې ته معنی شلې ها غر ته وګوره فین استقر مکان او کچریا غات او درې دو په خپل ځای باندې بسوف ترانی زرا چې ته به ما ویني فلما تجلى ربه للجبل کله چې سریکا وکړ رب د غرتا جعله دکا وی ګرځول دی لره ټوټه ټوټه غرتا الله رب العالمین تجلی وکړه دا غر ټوکړي ټوکړي شو وخر موسی صیدا او پریوت موسی علیہ السلام بیوشا بیا موسی علیہ السلام بیوشا پروتو فلما افاق هر کله چې پوش کرالو قال سبحانك وی موسی علیہ السلام پاکی د تعالی را الله تبتو الیک از توبو باس متا تا دا نه چګنی موسی علیہ السلام گناہ کړو دا غیر توبه وستلا نه بلکې دا عجز د انبیاء علیهم السلام دی یا دویم دا زه توبه وباسم د دې نه چې په دنیا کې تاسو څوک نشي لیدی وانا اول المؤمنین او دا اول د ایمان راوړونکو ما پدې چې په دنیا کې دې څوک نشي لیدي قال یا موسی ان صفیتک او موسی علیہ السلام او الله پاک اے موسی علیہ السلام یقینا زغور کوم تعالی را علی الناس په خلق بانی برسالاتی په پیغامات زما و بی کلامی و په کلام زما بانی و خود ما تی دکا و کم من الشاکرین و نساغسا چیز در کون تا لرا شد شکر گزارونا و کتبنا لو فی الالواح من کل شین مقرر کړه موږ دلرا تختو تورات کې دار یو شینا په قران باندی به نه پوهیږی دیو جنا بدعتیان مشرکان ای په قران باندی نه پوهیږی مدارک د زنونی مصری قول ذکر کړي چاغوي اب الله ويكرما قلوب البطالين بمكنون حکمت القران الله انکار کوي د دینه چې د باطل پرست زړونه د قران په مغلرو باندې پوهه کی دیو جن ډیر مليانی د قران درسونه کوي خو هغه خوند هغه مزه پکې ني هغه مقصد د قران نشي بیانولې زګه الله انکار کوي د دینه دی له بدل نشي ورکولې مگر دا عمل چې دی کړو دنیا کې وتخذا قوم موسی من بعدی وسا واقعیا ذکر کړي چې د موسی علی السلام قوم سره بغداد توب نیولیو وتخذا قوم موسی ونیولو قوم د موسی علی السلام من بعدی پس د موسی علی السلام نه دارنګي هغه دا چل کړو هغه زیورات راوسل اور کې واچول او داغې نه بیا یو سخی جوړ کړو علم یرو انه لا یکلمهم ایا نه ګوري دی چې خبرې نشي ګوري دی سره ولا دیم سبیلا او نه خودلې شي دی تلاره غضبان آصفا ډک د غصې او د غم نه قال بیس ما خلفتمونی من بعدی دوی ډیر بد آسا چې تاسو رسو پاتې شوي زمانه رسو عاجلتم امر ربکم اے تلوار کو تاسو باندې عذاب درستاسو ډیر ظلم د الله عذاب پکارو کېښودله په تلوار سره په وجه د غیرت نه او القا په معنا د دانه چې وی غرزولو بلکې معنا دا کېښودلې تختې د تورات کته وای چې په معنا د غرزولو سره دی نو سورې طه کې یو کم سلوختم آیات کې راځي والقیت علیک محبتا مني الته بیا سمانه کوي چی د وینی عراق کله وه ها چی روریا که تا دا مسله بیان کړی نو دی به ولی داسی کول قال ابن امه اوی دا و زما د مور زویا دی دا مطلب نه دی چی د پلار نه نو او دا مور سړی ته ډیره ګران ای نو زکه وته مور یاد کړه ان القوم سزفون یقینا قوم کمزور کړو مال را دی نه منله نو زما د دی سره خبره صرف د قتل او د جهاد پاتې وه جهاد بغیر د امیر نه کیږي نه ته زما امیر وې ته وینا نو ځکه ما ور سره جنگ نه کړي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر دو ما لره سره د قوم ظالمانو نه قال رب اغفر لي ولاخي ودا اے رب زما بخنو کې ما ته زما وروتا وادخلنا فی رحمتک او دنګې موږ لرا برامستا کې ته غره درام کول ګنا او دا عجز د انبیاء علیهم السلام دی دا نه چې ګنې موسی علیه السلام ګناه کړې و او ته غره درام کول ګنا ان الذين اتخذوا العجل يقينا اغسانا چنی ولې دې سي لره بخدای توبه سينالهم غضب من ربهم زردا چو برسی دیتا غصر طرف درب دینا وذلتن فی الحیات الدنیا اور رسوائی پا جند دنیا کی ہمیشہ و ذلیل و رسوائی دا دیو چی دا مدارک اغا دا دیا دلان دیوئی چی هر یو بدتی اغا ذلیل و رسوائی ولو حملت علیهم البغلات د بني اسرائیل دولس ټبرې وې، د هر یو ټبر نه یې شپږ شپږ کسان راوستل، نو باره چک بهتر. نو اویا کسان دی وو او دوه کسان موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وو. غوره کړ موسی علیه السلام د خپل قوم نه اویا کسان. د ملاقات د وند پارا فلما غدد مرجفا کلا چونیول دیل رجلک قال رب لو شیطا لک دوم من قبلو دوی رب زما کچری تا خوخوی نو علا کری بودی مخید دینا وی آیا زوم آئی بوتلل در رب ملاقات لا عل دبی بان اللہ چغوالا ټول مردار کړل الله وی دا خو راته نور مصیبت جوړ شو قوم ته چلار شم نو څه جواب ورکوم که هلاکول دې مخکې ولې کړو اتول ګنا بما فعل سفهاء منا ایا دا لاګه مونږه باس چې کړي دی به وکوبه زمونږه ان یا الا فتنتک د نظام د امتحان ستا تضل بیا من تشاو ته گمراه کې بده سره چاله چواړي وتا دی من تشاو او تا توفیق ورکه چاله چواړي انت ولیونا ته معاون زمونږه واغفر لنا نو بخنو کې مونږ ته رحم کې مونږ باندې وانت خير الغافرين او ته غره د بخون ګنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه ولي کې مونږ لرا بده ژوند دنیا کې توفیق دنه کې او په آخرت کې اجر د نیکې ان عودنا الیک یقینا موږ راګرځو تا ته الا عذابی او الله پاک عذاب زما یصيب به من شاء د رسول ما دې لره چا چوالم ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما پر خلیاري او شیدا فساد کو دعا للذین اتقونا زردا چې بری ګندل راي کسان الله چې ځان بچ کړي د شرک نه و یوتون زکات او ورکه پاکی زړه لرا زکات نه مراد دې زړه پاکی زګه صورت مکی ده او مکه کې زکات ونه والذین هم بیااتنا یؤمنون او کسان چای دې زمون بیااتون ایمان راوړونکي الذين يتبعون الرسول النبي هغه کسان چې تابعداري کوي د رسول او نبی الامیه د پاک باز رسول او نبی کې فرق څه دی بعض خلک وایي رسول دې ته وایي چې دا هغه سره نوې کتاب وي او نبی هغه ته وایي چې کتاب ور سره نه وي خو اصل تعریف دا نه دی اصل تعریف دا دی چې مستعار محترم فرمایل وای رسول د پیغمبر ذاتی صفت دی دا نبی او رسول ورته الوی چې کله ورته پیغمبري ملاو شي لکه نبی علیہ السلام وای قلت نبی و آدم بین الماء والتین زه باور کې نه بیوم چې آدم علیه السلام د اوبو او د خټو په میانس کې لا پیدا شوی نو نو نبی او پیغمبر ذاتی صفت دی رسول الله تعالی وایي چې په ډیوټه د رسالت لګي مثال دا سره لکه پښتون د پښتون بچي پښتون دا غ ذاتی صفت وي او ملا ورته هله وای چې کله د ملای په ډیوټه باندې ولګي ابو شکور سالمی التمهید کې دا فرق ذکر کړي او بیا غوي اما لسنت والجماعت فیقولون ان الانبیاء كانوا قبل الوحی هم انبیاء باس من واجب الاسماء ویال سنت والجماعت دا عقیده لري چې انبياء عليهم السلام هغه مخکې د وای نم انبياء او دارنګي معصوم واجب الاسمت ان اميه پاک باز منصوب بسويهم لکه د مور نه چې سړی پیدا شي او معصومي دارنګي پیغمبران الذي يجدونه مكتوبا هغه چې دی هم یې غلرا لیکل شوی عندهم ويحرم عليهم الخبائث او حرام کی بدی بانی بدی چیزونا حرام کی بدی بانی بدی چیزونا مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیلا الله را لګلې چې په دې باندې حرام سيزونه دا پلید سيزونه دا حرام کی نو غیر مقلدین وای وای بول د مایو کل لحمه پاک دی د کم شي چې غوغه خورل شي نو دا غي امتیاز پاکی دی او ولی وی حدیث کے راضی دارنګي امام بخاری رحمه الله کله چې دا روایت پیش کړي نو تقریبا اته ځای دا روایت پیش کړي اصل روایت هغه ابو المعلا ابن اسد دی نو په هغې کې بخاري څلور سوه درویشتمه صفحه باندې ذکر کړی دی او په هغې کې هغه ذکر کوي فشربو من ابوالیا و البانیا فشربو ای اوس کلو دانا چی نبی علیہ السلام ورته ویلی دی چی اوس کئی تاسو دانا چی توائی اول دمایو کلو مو پاک دی نو بس میتیاز په خلق باندې اسکا بیا څه مطلب شو د دې آیت پلی چیزونه په الله حرام کی او ويزعن مصرام او لرګي د دینه بوجونه د دیول اغلال اللتی او توخنا کان تعلیم چې په دی باندې والذین آمنوا بیا کسان چې ایمان ورو په دی باندې وازرو تای دیو کړدا ونصرو امداد دیو کړدا ایو الناس اے د ټول دنیا خلقو اور اعلان انی رسول الله الیکم جميعا یقینا رسول د الله اثبات د رسالت کې په آیات کې صدر رسول الله هم تاسو ته ورولا هغه ځات چې غل با شهید اسمان نو زمو خدا نشه جترا مگر راځي یحیی و یمیت ژوند کولم لکول کوي فآمنو بالله ورسوله ایمان وړي په الله او رسول الله نبی امي هغه یومنو بالله چې ایمان وړي په الله او په کلماتو د الله وتبعو تابعداري کوي د دې الله لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو سملار ممایه د دې پیغمبر تابعداري کوي تاسو په هدایت شئ هم په جسد روان شي من اسنتا عشر داینا داغل دولس شینی او سوره بقره کې ما تفصیل کړو چې آلته کې چونکی هم به انعامونه ذکر کړي او انعام علاو ګرځي چې کلا چیرې دروان شي او دلته تفصیل دی او تفصیل داو چې اول امبجاس یو یو ساس کې او بیا چینه جوړ شوی کلو من طیبات ما رزقناکم وای د پاک ملاینا چې مونږ درکړی تاسو ته ترون جبیره مړ ځان ذکر علی گل چې من چې سار به پاسه دل نو د بوټو د پاسه به داسې غوړ پراته وو او سلوال اسپور وو نو دا دواړه یو ځای کړل د دې لپاره چې غوړ او سپور دواړه یو ځای شي نبی او اعتدال پیدا شي د نبی علیہ السلام اعتدال ډیر خوخو دیو جن نبی علیہ السلام با کجورا او کوچ دواړه یو ځای خوړل زکه کجورا سپوري او کوچ غړوي نو چې غړ او سپور دواړه یو ځای شي نو اعتدال پیدا شي میان روی پیدا شي وما ظلمونا دی ظلم نو کړي په مونږ باندې په تابیدارۍ باندې نغفر لکم خطیاتکم مونږ به بخنه وکړو تاسو ته د ګناهونو تاسو سنزيد المحسنين او ذره چې زیات به کومه اجر نه کانو تا فبدل الذين ظلموا منهم بدل کوای کسانو چې ظلم وکړو د دینا قولا بقولن وینا فبل وینا باندې غیر الذي قيل لهم سوال وکړ د دې نه په بار د کلیا کې چا نږدې و دریاب ته زیادونه په حساب کې کله چې زیاتې کولو دریاب په ورځ د خالی کې مخکې سوره بقره کې ما تفصیلی بیان کړو د دې اس داتی میتانم کله چې راتل بدایتا بیان د دې یو مساب دیم شورا برد خالد دای کې شوران ښکارا شین ریحین کې معنی د وضاحت تا شریعت ته هم شریعت ځکه وایي چې دا بالکل صفا ستر دین دی دې کې د ځان د طریقې نشي جوړولې لکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ترکتکم علی ملت بیضاء لیلوا کناریا ما تاسو په تک سپین دین باندې پریخی دا غش کوم په شان د ورځې دا تیار پکې نشتا دیو جنا که اوسړې په شریعت کې او په اسلام کې د ځان نه طریقې جوړي نو دا بدعت دی او دا نشي منلې و یوم لا یثبتون لا تادیم با ورځ چې دا تیرز بنو انو براتل دیتا کذالک نبلوهم بما كانوا يفسقون دارنګ موږ امتحان کو بدایو په سبب د دې چې خلاف کولو د حکم د الله وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا کله چې وی او ډلې د دینا ولې نصیحت کوي هغه قوم ته چې الله هلاکې دي لره دنیا کې یا عذاب ورکې دي له عذاب سخت نو ولې د هلاکت د عذاب نو چې ورپسې الله وی او معذبهم ما لفظي معنی کې اشکال حل کو ما وی الله مهلكهم الله هلاکې دي لره دنیا کې خپل قبر کې وسملی او خپل کې وسملی تاسو هم ډېر خلک داسې وي یره وي تاسو د خلکو ټیکا غسته را کبه بدعات کوي که شرکیات کوي که گمراهي کوي که هر څه کوي دا نور مليان سنوي خپل کار به کوي مړه ته ولې بیانونه کوي او ته ولې ردونه کوي نو هغه دا دغه شانوي خپل کار به کوي پرې خپل کار به کوي چا چې منع کول هغه ورته وي موږ خپل رب له عذر پیش کوو یعنی سبا قیامت کې که الله موږ نه تاسو کې چې ستا په مخامخ ګناه کې دا او ستا دا وسو چې تا په رد کړو تا ولې نه کړې لکه نن سبا د علماو دا فرض دي چې د ده په معاشره کې د ده په کلي کې کومه ګناه کیږي نو دی به د هغې رد کوي د جمعې بیان کې په منبر او محراب کې او که چېرې دې ونه کړي نو دی به په ورځ د قیامت الله ته مختورن وي دی به الله له جواب ورکوي چې ستا دومره وس خو کم از کم چې په دې ګمراهۍ باندې دې رد کړي تا ولې نه یې کړې نو دی د یره د وجه نه د تمې له وجې نه چرته په شرکیاتو به رد نه کی چرته په بدعاتو په رسمونو رواجونو به رد نه کی چرته په ډمتورو په ګمراهۍ به نه کی ولې خلک به خپه شي ولعلهم یتقون الله له وسه جواب ورکې او دې بارا چې دې ځان بچ کی د دې ګنا نه فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې دې هر کلاس چې نصیحت ورکړې شو دې ته باندې باندې انجینا الذین ینهون عن السوء من کلمګه خلاص کلمګه کسان چې من کولې خلق د بدو کارونه اولی ولا کسان چې ظلم وکړو بازار سخت بما كانوا يفسقون بسبب دې چې د خلاف کولو دوکم دا الله نه فلما اتو کلا چې دای نه فرمانی وکړه او راتل وکړل اما نو انو دا سره چې دې منشو داینا قلنا لهم كونو قردتن خاسین ویل مونږ دایتا شیدا سو بیزوګان ذلیلا الله په باندې عذاب راوستو سیو کړلو بیزوګان دې نه جوړ کړلو دا دې لپاره ولی وجما ویلی وا چه دای حقیقت کی نافرمانی کوله په ظاهر یې دا ښکاره کوله چه مونږ خبره منو او الله ته نه داسې زناور جوړ کړل چه حقیقت کې زناور دی او ظاهری شکل یې انسان دی ځکه یې بیزوګان ته نه جوړ کړی و استاذن ربک لیبسن علیم هر کله چې اعلان کو ربستا ليبعثن عليهم خامخا راپور ته وکم په دې باندې لا يوم القيامه رز قیامت پوری من هغه سوګ یسومهم چې عذاب ورکی دی لرا سول عذاب بد عذاب ان ربک لسریع العقاب او د سورې انعام هم آیاتونه چې پورا شول یو سل شپږ شپږ آیاتونه اوس الله دا دوه جملې راوړي په دې آیت کې سریع العقاب زر عذاب ورکونکي دي وګوره قوم نوح تبا کو قوم هود تبا کو قوم صالح تبا کو قوم شعیب تبا کو زکه چای مسله توحید نه ومنلې و انه لغفور الرحیم او یقینا د الله دې بخونکو مهربان وګوره نوح علیہ السلام دا غمرګری اول علیہ السلام دا غمرګری صالح علیہ السلام او دا مرګري شعیب علیہ السلام او دا مرګري الله بچ کړل زکا چې توحید منلو وقدنا فی الارض امما او کټ کومګه دی لره بزمګه کې ټولګي انو مصالحون بعد د دین او نیکان لکه عبد الله بن سلام رضی الله دا مرګري ومنهم دون ذالک بعد د دین علاوه د دینو خلق په ناکاره کې راځي او خلق په خو خلقو کې ورسول کتاب چې میراث وړو د کتاب یا خذون عرض هذا الادنى اغسل سامان د دې دنیا کمزوري ويقولون سيغفر لنا او دې بوي زردا چې بخنه بو کړې شي مونږ ته ويا دې مرض مثلو ياخذو او کچره راشي دای لرا سامان په شان دې نواخلی دی لرا علم یو خدای میثاق الكتاب ایا نه دی هغه سره شی په دی باندې وعده د کتاب الله یقول علی الله الا الحق چې دی بنوي په الله باندې مگر مناسب ده الله ودرسو ما فی او دیول سلاس چې په دې کې ودار الاخرته خیر للذین یتقون دا کوی تور په باندې داسې راوچت کو د برا او دا اولی ځکه چې دی ځان ته پیروکار د موسی علی السلام دی نو په عقیده کې زور نشته خو په عمل کې شته کانه ذلا وظنوا انه واقع بهم دا ګمان کو چې دا واقع کېدون کې په دی باندې الله وتوي وجو ما تیناکم بقوا ونسیا وسا چې موږ درکو تاسو لرا په طاقت د عمل سره واذکروا ما فی او یاد کړئ هغه سچ بدی کړي دې پاره چې تاسو ویریږئ د الله نه و اذا خذ ربک من بنی آدم کله چې واغسته رب ستاسو انسانانو نه من ظهورهم د شاګانو د دینا ذریته او مولاد د دی واشهدهم علی انفسهم مشر کړو زمونږه مشرانو من قبل مخکې د دینا وقلنا ذریه من بعدهم او مونږه اولاد رسو د دینا ته مونږه علاقه هغه څه چې کار کړو باطل پر اساس مطلب زمونږه پلارانو نکونو شیر کړو نو مو خو نه کړو الله دې لمه وکړل دا وکذالک نفصل الایات دارنګي موږ تفصیل سره بیانو دلائل د وحدانیت ولعلهم يرجون اله بار چې دی واپس شي الله تا وتلو عليهم نبا الذي اتيناو اوس واقعره مولا ذکر کړي بني اسرائيلو کې مولا بلعام ابن باورا او هغه د دنیا خبره ورکړه دنیا یې ورکړه الله دا مثال پیش کړي چي اشباه کي فاعل فاعل وي او تبعه کي حقيقت کي فاعل مفعول وي لکه تبعه زيد عمرا ولو شئنا لرفعناه بها کچر خوخه زمونږه نم بو چت کلو دلرا بدیو دلائل بانی ولیکن نو اخلد الى الارض لیکن دی مائل شو دنیا تا الله وی دنیا یې غوړه کړه وتبا او تابعداري وکړه خپل خواهشاتو بیا د هغې نه هم بدتر دی ذالک مثل القوم الذین دا مثال د قوم آی کسانو دی کذبو بی آیاتنا چې درو جنتیا کړو زمون په آیاتونو واخصص القصص بیان کا بیان لعلهم يتفکرون دې لپاره چې دې سوچو کې سا مثل القوم الذين جهنم د پاره ډېر د پیریانو انسانانو نه الله زما علم پدې دې چې دای په جهنم ته ځي د ګنا په وجا لهم قلوب لا يفقهون بها وجد جهنم دراتو دایلا زړونه دي چې نه پوي باغی باندې په قران ولهم عين لا يسرون بها او دایلا سترګې دي چې لیدل نه کوي باغی باندې قران ولهم اذان لا يسمعون بها او دیلا غوګونه دي چې ناوري باغی باندې قران اولائک کلنعام بل هم اضل الله وی دا په مثال د زناورو دي بلکې د دین هم زیات گمراه چې قران باندې ځان نه پویا کوي قران بستر ګوري نه یا ستار استر لی دشمنانو نه یریږي نو دعا کوا یا قهار قهر علی اعدائی دارنګ مختلف نمونه دي د الله وذر الذين يلحدون في اسماء پرې هغه کسان یلحدون چې کجروي کوي په نوم د الله کې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لردا چې په مزه مزه بونی سمدی لردا غزاینا چې دوی با نه پوي باغ باندې وهم لی لهم الله وی بولت ورکوم دیتا ان کیدی متین یقینا تدبیر زما دی مضبوطه داونوي یره زه ګناه کوم الله را ته اسنوي الله یې زموږ له در کومه اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ اوس اس بعد در رسالت آیا دوی سوچ نه کوي نشتا په مرګري د دې باندې پیریان ان هو الا نذير مبين دغه دا مگر نذير مبين يرون کې ښکارا اولم ينظروا ایا دی نګوري اسباد قیامت په بادشاہي اسمانونو زمکو کې چې الله پیدا کړی سشینا وانا سا یکون قد اقترب اجلهم ځان له کلام دی او دا نږدې دا چې شي نږدې ریټه ده دی فبای حدیث بعد او یومنون او په کمی بیان پس د بیان د قران نه بده ایمان وروړي مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ هغه څوک چې ګمراه کی الله دلرا نو نشته لار خودون کې دتا او پریدی دی لرا بسر کشه دی کې حیران او پریشان اوس نه پی علم غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یسلونک عن ساعت یا نمرسا تپوس کئ ستانه پیغمبره په باره د قیامت کې چې کله به یې ودرېدل د دې مرساها مصدر میمي دی معنی ارساوها قل انما علمها عند ربي وا پیغمبره یقینا علم د قیامت بنی ضرب زما دی لا یجلیا لوقتها نخکار کې بوغدای کې الا هو مگر دغه الله سقلت فی السماوات والارض دون علم د قیامت اسمانو زمکو کې په تصرف د نبی علیه السلام نه ته وایې فلانې او فلانې به ما له فایده راکړي او نقصان و فلانې او فلانې خو پرېږده پیغمبر وایي چې ما سره نقصان او فایده نشته قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا و پیغمبره زه واکدار نیم د ځان نه پاره د فائدې او نه د ضرر الا ماشاء الله مگر چې وړي الله ولو كنت اعلم الغيب اوس نفي د شرک په علم کچر ز په دې په غیب باندې لس اکثر تو من الخير نو ما بزان ل ډیر خیر جمع کړو و ما مسنی سوء او ما ته بنو رسیدلې تکلیف ان انا الا نذير مبين زنه ما مگر يرون کې وبشير وزير ورکون کې لقوم یومنون دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی والذی خلقکم من نفس واحده الله هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه او ګرځولې دا نه بیبي ده ده لیاس ګنا الیا دې لپاره چې آرام کی دا سره الله وی بیبي مې دې لا پیدا کړی چې آرام ور سره وکړي فلما دغشا هر کله چې پټ کی مذکر مؤنث لرا وشبمگا جس گردگارونا فلما تاهما صالحا کله چې ورکی دوار لره نیک بچي جعلا له شرکا فی ما تاهما او ګرځي دواړه دی الله لن شریکان هغه سګي چې ورکی دوار لره او چې دی الله دای نه چې دی شریکان جوړي الله سره بعض خلک د دې آیت مزداد آدم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حوا جوړي سمطلب د آدم علی السلام به بچی کېدل او هغه به پیدل نه او بشل او مړ بشل بیا به شو بیا به مړ شو وی شیطان راغی او بی بی حوا ته وسوسه واچولا چې ستا بچی هغه پالل شي او یو شر دی ویسا وای زما په نوم باندې به داغه نوم کېږي چې بل بچی دې وشي نو هغه له به نوم کېنې عبدالحارث، حارث د شیطان نوم دی نو هغه پیللی شي وی هغه آدم علیه الصلاة والسلام ته وی وی دغه شان یې وکړل او بیا یې هغه بچی لوی شو نو دې آیاتونو کې وی هغې طرف ته اشاره ده دا خبره بلکل غلطه ده او مليان بیا څه وایي دا وایي خیر دی شرک په تسمیه دی دا وایي جایز دی ډیر مليان دا څه وایي پیغمبر او شرک په تسمیه عجیب خبره ده شرم هم دلته درځي چې دا خبره کې خدا خبره صحیح نه ده یو خدا چې دا روایت دا ابراهيم دی په دې روایت کې عمرو ابن ابراهيم دی او عمرو ابن ابراهيم د محدثینو په اصطلاح کې هغه ضعیف دی دا غنه روایت نه قبليږي دویم دا چې دا روایت نه دی دا د سمره قول دی او دریم دا چې په دې روایت کې حسن بصری دی او کله چې حسن بصری رحمه الله د دې آیت تفسیر کولو نو دا خبره پکې نه دا کړې سلورم دا چې دلته الله رب العالمین د جمع صيغه ذکر کړي سوې الله فتعال الله عما یشرکون دا نه چې دا ټول خلک شریکان جوړي نو کچره آدم علی السلام او حوا مراد وي بیا په کار داو چې د تسنیه سی غیر وړي یو شریکان په کارو چی دواړو شرک کړی دی حالانکه دلته الله وی یشرکون نه مړه دا مقصد نه دی بلکې هر خزو خاون مراد دی مشرکان چې کله بچی نشي الله ته سوال کوي او چې بچی وشي بیا وې دا مفلانه بابا را پرزولیو دانی بابا دارا لو کړلو یا شرک ای ایو شرکونا مالا یخلق شیئن ادی شرکان جوړی الله سره اغا چنی دی پیدا کړی سشی او دی پیدا کړی شوی دی ولا یستدیونا لهم نصران او نه طاقت لري د ځان لپاره د فائدې او نه د د خپل ځانونو امداد کولې شي وان تدوم الى الهدى وکچره راوړې دی لره په طرف د هدایت لا یتبعوکم نو دی ستاسو تابیداری نکی برابر ده پتاسو کراغوار دی لرا ام انتم سامتون یا تاسو خاموش غی ان الذین تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو را مدد کوئ سوا د الله نه عباد الامثالکم دا بندگان دي تاسو بشان یره وي بوتان را مدد کوي او پنجپیریانو د بوتانو آیاتونه په مونږ باندې چسپانه وای ښا قران کې خو الله وای ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الله وی چې هغه تاسو ورته را مدد شوای هغه تاسو په شان بندګان ني ته بوتي نه نیت مکړه دې بوت مولا پسې الله اکبر یا دی لره لاسونه دی چې نیول کوي باغی باندې ام لهم عیون یبصرون بها یا دی لره سترګې دی چې لیدل کوي باغی باندې یا دی لره غوږونه دی چې اورېدل کوي باغی باندې چې په خبره ده په کراچۍ کې غازی عبد الله شاه پروت دی نو داغه خپېشته چې دلته تعالی راشي لاسونه شته چې نیولو کې پاره یا یې سترګې دي چې تاو ویني او که غوږونه یې دي څه اسباب نشته ټلیفون نشته بل څه نشته او ته وایه رامده چې لویه ځوانه د بغدا شی میرانه ما نیولې نه منستا ده کله وایه پیره بابا رامده چې کله وایه کاکا سه په نکې را ورسېږي الله یې ولې ځان تبا و برباد کړو ولې دو شرکا کوه پیغمبرانه وغواړئ د برغې خاوندان ستاسو ثم گیدونی فلا تنظرون بیا زما خلاف تدبیرو کئی مالا مولت مرا کوئی ان ولی اللہ اللذی یقینا دو زما اللہ غزاتے چرا لے گلے دے کتاب و یتوال صالحین او دا اللہ من قیدنے کانو سرا والذین تدون من دونی آگسان چه تاسو را مدد کوئی سوا دا اللہ نا طاقت نلری دیم داستاسو خذ العفو وامر بالعرف واخل کار د خرابولو د شرک مطلب دا چې درگاه ورانه کا لارشه او د پیرانو او زیارتونو وران کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذل خلیصه چې ورانو له نبی علیہ السلام ورله دعا کړې و ته هم لارشه او د مشرکانو غ زیارتونه ختم کا وامر بالعرف حکم کا په عربانی یعنی په توحید وارد عن الجاهلین مخړو د جاهلانو نا و اما ينزغنک من الشیطان واستسلی نبی علیہ السلام تا او کچر ورسی تعالی له شیطان او سوسا فاستعذ بالله نو پناه وړ په الله سره انه سميع عليم یقینا دا الله دې اوریدونکي او په ذات ان الذين تقوا یقینا هغه کسان چې ځان بچ کړي د شرک نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چورسی دې د یو خیال د شیطان نه تذکرون ورته یاد شي فإذا هم مبصرون صاحب دې لیدل کوي واخوانهم يمدونهم في الغي او زړه د دای راکاږي دای لره په سر کې شي کې ثم لا یخسرون بیا کمې نه کوي و اذا لم تاتهم بیایا کله چرا نوړو ته دای د معجزه قالو لولا اجتمعتا نو دای وی ولې دی غره نه کړ دی لرا قل انما اتبع ما یوها الیا نبی او تصرف د نبی علیہ السلام نه وای پیغمبر یقینا ز تابعداري کوم دا وسا چې وای کولې شي ما ته طرفه درب زمانہ هاذا بصائر من ربکم دا دلیل طرفه درب تاسو نه او دم ورحمتونو هدایت و رحمت دا قوم پاره چې ایمان وروړي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له کله چې لسته شي قران نو وګړي دیتا وانسیتو او چپ شي لعلکم ترحمون دې دا پارا چې تاسو باندې رحم کړئ شي الله وی چې قران لسته شي نو وګورته کوي او چپ شي چې په تاسو رحم شي او شیخ الاسلام دی رحمت الله علیه فتاوی کبری کی دری څلویښتمه صفحه کی ذکر کړي وای دا آیت نزلت فی صلات دا د منځ په باره کې راغلی دی نو توای چې امام قرات کوي کله چې امام قرات کوي فاتحه وای نو تو ور سره وایا نه نه قران کې الله وای کله چې قران لوستي شي نو تاسو ورته وکی راي وان سیتو چپ شي د لپاره چې تاسو باندې رام کړی شي زر ودی وي یره وی حدیث کې راغلي دي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب سوک چې فاتحه د کتاب نه وي نو دا غو مزنه کی موږ ښا نو بیا د دې آیت څه مطلب دی قرآن او حدیث دوارا خو ٹکراو کی دی نشی قرآن کی اللہ وی چه قرآن بیانی گی نو چپ شئی نو فاتحه هم قرآن دی کنا نو چه امام فاتحه وی نو تور پسی ولی لگیائی فاتحه ور پسی وی دویم دا یو طرف د چا چې امام وی نو د امام قرات دا غد پار امام قرات دی او دلته الله وی چې قران لستی شنو تاسو چوب شئ مونږ وایو چې دا حدیث لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا د منفرد د پاره دی کله چې سړی ځان لمز کوي نو ټیک د فاتحه نه بغیر نکېږي په دې حدیث معاملې شو او چې کله په جمع کې نو بیا په دې حدیث عمل وکا من کان له امام فقرات الامام له قرات چې د امام قرات د دې لپاره قرات دی د دې وجه نه نبی عليه الصلاه والسلام دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې قران کریم کې الله وایي لا تحرك به لسانك لتاجل به چې نبی عليه السلام به جبريل امين سره شونډې خوځولې نو قران کې الله رب العالمین آیات راولې غلو او الله وی اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دارنګي د دې په باره کې ډېر روایات دي چې دا آیت په باره د منځ کې نازل شوی دی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کوي فإن هذه زيادة صحها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعف البخاري وهذه زيادة مطابقة للقرآن ولو لم يرد بحديث صحيح وجب العمل بالقران وکه په دې باندې صحیح حدیث را نشي او عمل په قران باندې واجب دی او دا سه ډېر روایت دي علماو کتابونه په دې باندې لیکلي دي چې قرات خلف الامام دا د احادیث پر اړه کې صحیح نه دی دارنګ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من وافق تامینو تامین الملائکه دچا دچا امین چې د ملائکو د امین موافق شو نو تاسو هغه باندې الله رحم وکړي دا بیا ولې په جار امین وې دارنګ ډیر مسائل چې هغه د حدیثو سره ټکراو راځي د قران سره راځي نو معلومه دا شو چې کله قران کریم لوستي شي که سوره فاتحه یا او کنوري هغه له بغوږ دی او داسې نور روایت ان الذين عند ربك يقيننا كسان چې بني درستا باندې لا استكبرون عن عبادتي لوی نه کوي د عبادت د الله نه ويسبحونه پاکي بیانې د الله وله يسجدون او د الله لره سجده کوي سورت کې درې مسلې بیانولې یو تسلیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او باغی باندې واقع د موسی علیه السلام د ټولو نه رسو دویم اتباع د ما انزل او کوي باغی باندې واقع د آدم علیه السلام او د شیطان شعیب علیہ السلام یا قوم عبد الله ما لکم من الہ غیرو او بیا واقع دا موسی علیہ السلام په تسلی نبی علیہ السلام تا تفصیلا او آخر کی بیا ترغیب عبادت تا تفریح